نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظیم درو شریف الله مسلم محترم دا یو آیات تاسو ته مو تلاوت کو دا سورۃ النساء د شام آیات ته دې کې الله تعالی مشدا شي چې د دین ټول د حقوقو د ادایګۍ نام ده چې ته د الله تعالی حق ادا کې او د الله د بندگانو حقونه ادا کې دین دا ده که حقوق دی ادایگه اینا دین ده په دغه آیات کې په مختصر انداز باندې الله رب العالمین جل جلاله خپل حق ادایګه او د خپل حق ترغیب او د خپل حق تاکید په دوه خو ذکر وعبد الله ولا تشركوا به شيئا د الله تعالی بندگی کوي او د الله تعالی سره یو شای په څه شان باندې زرا برا شریک ما کوي پور ګډه کې ته دې الله محتاج وي رزق کی ته یقینا د مور په ګډي کې خو مور د تو د خوراک نه خبره نه و چې مو بچا ولې مو په ګډي کې سفري ته تو پلار د مور په ګډي کې ته چې کله وی خبر نه و چې د مور باب څه شخري چې دین نه وی خبر د تو مور نه خبر تو پلار نه خبر بل څه نه خبر چې د دغه زیبو مستقبل کې خود ته سترګو په کار دي د ته لغوسونه په کار دي د ته لسونه په کار دي د تفشي په کار دي د ته سار په کار ده د دماغ په کار دي دا ټول شیونو انتظام تا ته الله رب العالمین په ګډه کې وکړو کله بال وروتي بال وروتي مور په چته کې تا ته الله رب العالمین جل جلاله شدي پیدا او سپینی شدي پیدا کې ته هغه اول شودې اول هغه نرمې وي ځکه چې تو میدا ډېره کمزورې وه هغه دې متحمله نه وه چې پنډې شودې زغملې وه تو ته یې نرمې شودې برابرې کړي چې تو دې معدې موافقې وي به چې څومره ستړېدې ستړېدې هغومره یې سره چې تو هغه شودې پنډېدلې چې تو میدا دې صالحه کړه په دوو کولو کې نه نه نه چې دا اوس پسکټه خلا شي دو ټیکالی ته خله ورلا شي دا مېدا یې مضبوطه کا نو شدې ته مو ګړي کې الله پیدا کړی مور په شته کې پیدا کړی دي بیا هغه نه بعد الله تعالی ته ته مور کی محبت پیدا کړل دا کمور په مور په کی محبت نه ورته ته پورا څو پرځي لګي پردي ورکی لګیاي چې هغه وساتي هغه غول پجاو کی هغه متیازي پجاو پجاوي کی هغه ته شودي ور کی هغه ته شپې په تور خو باندې په ته پکی تیرا کی څه په په تور شپې کې تا چګوي بیا را مکی ځان هیڅ داسې نشي کولا خدا الله رب العالمین جل جلاله دې مور پلار په زکه دې تو محبت وچولو چې تو رحم تو تو تو تو زکه ابو کې تو پر رحم پیدا شو اوس هغه لا تو ستی تو په تکلیف په خپه کیږي هغه چې نه تو تو ته خپاوي خپل تکلیف ته نه دی خپه نو الله تعالی جل جلاله څه دی چې د مور مور کړی دا د پلور مور کړی دا د اسمان مو ته پیدا کړه ځمکه مو ته پیدا کړی دا د تمام کائنات کې چې ته څه خورې شي دا بل چا نه دي پیدا کړي موږ ته پیدا کړي دي اوس ته به یې مونږ دې بل چا بندگی ویلې کوي اوس خدای او دا لوی ظلم نه ده چې تاسو تاسو الله پرې دی د الله رب العالمین په ځای باندې بل چا بندگی شروع کړي زما الله دې کې ته بل ته منسوب کړي سیدا الله دې په پکور راته بل ته لګایي طواف دی الله په کور په کور ته په بل ځای باندې کوي نو دغه ته الله رب العالمین جل جلاله مستدا وال تکید وکړو چې ته مونږ دې مو وال حق دې مور دې باندې ده ځکه چې دغه په مور دې مو پیدا کړی دا پلور دې مو پیدا کړی دا او ته مو ته محتاج نو وی فرمیلو وعبد الله دې الله بندگی کوي اے دې مو بندگانو دې الله بندگی کوي ولا تشرکو به شیئا الله رب العالمین سره هیڅوک په یو شي کې ما شریک وي خالص دی الله بندگی کوي اي اول دی الله رب العالمین ته خپل حق وشیلو داسې ما کوي چې ته وایې چې الله رب العالمین چاته اختیار ورکړی دا د اسبابونه پاسه اسباب ته الله دې کړی دي ته اختیار دې کړی دا اسباب څنګه ته استعمالوي خلی دې کړی دا ژبه دې کړی دا د اسباب یې د مخالف ځوان پوي کې د څه شو دا سبب ده اوس ته یې چې ته مرضی ده چې ته جاري پکوي کته خدای د دعاګونه په غوړي کته خپل ځان ته دعا غوړي کته بل ته دعا غوړي دې ته تجزات ته ځکه چې خپل مودر کړی دا اجرات مې دې کړی دا چې په شوې شوړوي که په باندې شوړوي چا ته دعاګانې پکوي چا ته شیرې پکوي چا ته جارې پکوي چا غیبت پکوي ته خوله ده ته ته مې در کړی نو په دې ته نه نیسي چې ته شکه مرونه پکوي یا دعا دعا غواړي چا ته یا خپل ځان ته غواړي یا چا ته چې ما دعا وکړه ځکه چې ته پیری چې دا محتاج زه محتاج خو خدای ته خلی شروع ول دي ورکول چا سره دي ورکول الله سره دي نور دی ویر کې ولا الله رب العالمین دا هغه په تقات کې دا چې چا تصویر کوي چا ته نه ویر کوي موږ نه لکه ته یو سیته ویش ته ملګری چې ته ویش را سیته خو راځي وسلای خو ته کوم دی واس وینا هغه تکرار شوی دا چې ته سوال ته کې توغه کې ته سره ټکی په نقصان کې واچي خدا دې په تاسو کوي چې هغه ته چې را پوښي ته سوال ته کوي چې ته دې د تل داسې درخواست ده کتی منظور کې نو دا صرف دا دا د کوم څه چې تاسو دعا غوړي د ته هیته محتاج کی ځکه که خپل سره هغه ته بیلی تر وکړنه موږ مړه چې څه نشته یو سره څه نشته موږ درو شي شي پیغمبر سم دي تاسو چې الله مصلی الله محمد صلی الله علیه د درو شي په دعا ده د دعا چاته غوښتا شي بندا ته غوښتا شي کفته ته غوښتا شي غوښتل شي خو خدای نه غوښتا چا نه شي د الله نه خو چاته غوښتا شي بندا ته غوښته چې خدای ته رحمتونه په نازل کړه موږ څه خو نه یې چې کنه د خود پیغمبر ته موږ د درو شریف کی دعا کوو دا نو تا ته د اسباب وخت کې ته اجازه شته ته تخلي غنم دې کړی ته تخلي جوار دې کړی ته الله رب العالمین جل جلاله زاد کړه دا روح دې کړه یا ته ته نور شنو دې کړی هغه ته ته ته دې پرځ ذات کړه چې ته چاته کې ورکوي وکول شي زی ته وایي چې چې خدمات وکړه من لور شه بچیا ورور د ورکی ته وایي چې بچیا لور شه پښه یو یلا ورور فکر څه کور وکړه نو دا څه دی الله رب دا پرې ته خدای ځکه نه شي دا خپل ته تاسو باب درکړي دي او اسباب کې جزا ته درکړه دا چې دا اسباب ته استعمالول شي پیسې درکړي دي شاید تر اول فکر چې موته خو سو روپے قرضار وکا سل روپے دو سو روپے مو تک قرضار وکا نو دی میں مشرکی زکنا چھ دو تو اللہ رب العالمین جل جلالو هغه ته څه پیری چې هغه اسباب الله یې کړی دي هغه ته د پیسې یې کړی دي او هغه هغه ته اختیار یې کړی چې اسباب پیسې کوم تر کوي ک چار څه لګایي ک بانګ وی لګایي ک ته پښو لګایي ک ته په باد لمن لګایي دې ته یې سره تحت اسباب سره اسباب تحت کې خلکو ته سوال کول شي چې اسباب نه وغړي ځکه چې هغه ته پیل اته نه ته هغه ته محتاج هغه ته محتاج ده مې ټول بل ته محتاج ده بچو مو ته محتاج ده بس یې په موقع کې فيسي مونوپولي کله پس موږ په سیستم باندې کو ای بچو ای واپس ورته پسې چلی دي فوج فوج فوج څوک چلی دي دا د سعود یا یا یا کوم حکمرانان دي یو دوه حکومت چل دل شي هغه وخت پر اخته ایزون ته بندو کوي کوي څه کوي زمکه به کوي ایزون ته او دا خو موږ څنګه فیس وکاو موږ هغه ته موږ ضرورت نه دیو چې دا یا تاسو دا څه وکړي چې ټوپک هم پک ګرځوي چې څوک موږ لوټ نه کی یا څوک مساعدونه باندې ارونه وړي او هغه موږ ته محتاج دي چې پیسې پیسې ګرځي موږ سره کوي نو دې ته یو کې هر سړی بل محتاج ده هر سړی د بل محتاج ده که څوک ځان محتاج غني محتاج ده که نه غني بیا محتاج ده زه ډاکټر ته محتاج یم هغه ته خدای عقل ورکړی ده د مو نه بس بل هغه پوهېږي هغه مو ته محتاج ده چې هغه مو دوی روپۍ پیسې وګټي دغه څه نه ده محتاج ده که نه نو دا یو د اسباب نه بلتر چې کوم شای اسباب چاته الله نه دی ورکړي یاد لره اختیار ټول اختیارونه الله سره چا سره دي الله سره ده مو ته صرف دي اسباب دي استعمال دي نه استعمال اختیار راکړه دا مو ته نه راکړه اختیار چې چاته زمان ورکړي ته مرزي ده چې چاته نه ورکړي ته مرزي ده که چاته غلي پټای نه کوي ته مرزي ده که ته چاته بغړ نه پټی نه کوي ته مرزي ده هغه چا هغه اختیار زموږ سره شته نو دا هغه ته یې چې ته د الله رب العالمین بندگی وکړه یو محتاج د الله محتاج ځان وګڼه د بندگی چې نه کیږي د محتاج نه کیږي یو محتاج یو ځان د خپل رب محتاج وګڼه د مخلوق محتاج ما ګڼه نو چې کله ته خدای محتاج ځان ګڼي خو به خدای بندگی کوي چې بل څه محتاج ځان نه ګڼي به بل څه بندگی نه کوي بل ته بسار نه ټیټوي درشي فی الله دویم شاید تاسو ته مو دا ویلو چې دا یو کې الله رب العالمین دی حقوق بیان کړل دا دویم شای هغه د اول د مور پلو احسان ته ویلو چې ته چې کله مور کې نه روزه راشي د اول پرورش ته څوک کوي هغه ټیم کې نه یو شای نشته یو شای نشته هغه ټیم کې هغه ټیم کې نه ته عملګرسته په کور ورسي څوک دې سره دغه ټایم کې د تا د مور پلار نه بل څوک نشته نو ګویا د مور پلار اول الله رب العالمین حق د تو باندې دویم حق د تو باندې چا ده مور پلار ده ځکه الله رب العالمین ویلو وبالوالدین احسانا مو مور پلار سره احسان کوي احسان دا نه چې صرف توي چې بس تعریف کوي نه په مور سره احسان کوه په خدمت سره احسان کوه په دولت سره احسان کوه په عزت سره احسان کوه په خبرې سره احسان کوه په هر رنګ ته هغه سره ښه سلوک کوه بد سلوک یې سره مه کوه موږ یې ملګرو کې یو سړی و مو یې ته واز نصیحت وکړو چې پلار سره نه عزت کوه ور کوه هغه وایي سبا بل رزق دولس سوه روپۍ ورکړي دولس سوه او هغه د دولسو لاکو نه هغه د اتیاو لاکو پیسې سره شته دي سره زه پیژنم اتیاو لاکو روپۍ سره چې ګټي او روزانه میاشتې ګرځي میاشتې کې یو لاک ګټي هغه پنځو کولو کې دولس سوه روپیا باته ویږي دولس سوه مو چې ښځې څه مدر کړي دي ښځې ته زبر دې څه مدر کړي ظالمه دوله سوا خلی دی دی نو دا وای کوم لوستر کړی مور دوی میاشت دوه ان میاشت په ویډیو وګرځولې تکلیف هغه و چات کو غل دغه صفو کو مچال دغه صفو کې شپې دغه تیرې کې هغه ته خوب نه ځون وبسره تا ته ته ستر کې چې ځوان شي اوس د دې ملګری پیدا شو د دې شزه پیدا شو را د دې خپل زمانه پیدا شو زه کې مو یو ملګری دا غیر چې غوسی دې خبره کوله چې بچی ته د خپل زمان دې پر سوچ چې ګټې کنه د زمان دې پر سوچ چې ګټې او ته من د خپل زمان څومره ګرون دي دا به هم مونږ ته مونږ دې ګرونې سیم وځوای کنه خو ته اوس مور عامل نه کوي نو د مور پلار اول مشت الله رب العالمین د احسان سوالو ترغیب راکو چې کافر وي دا مسله ده پلار د کافر ده مسلمان نه ده مور د کافر ده مسلمان نه ده خود مسلمان سره په جنگ کې حالت کې فی الحال نه ده دا پلار چې محتاج وي ته به مدد کوي ته دولت مدد سره کوي چې هغه ځکه چې ته یې دغه وجود نه شوی او چې کوم خلک د مور پلار عزت کوي هغه دنیا کې الله نه ذلیل کوي یاد لري مو ته یو واقعا یو ده شوله یوساو د مور پلار عزت کولو بیا خدای په هغه مړ کړل اوس ما په حق ده مړي یې والي چې کله مړ شو دا فقیر وو مور پلار یې فقیران وو انور وروڼه ډېر زیات فکر مور پلار ته نه وو پی خوب وکتو چې فلکی ځای کې چمه ده د فلکی ځای کې چمه ده کونه ده کونه وړه وه هغه لاندې سل دیناره پرته دي د دینار ډېر ستر شی ده سل دیناره او ونیمې تورې سونه ده شل دیناره او ونیمه تلې ونیمه تلې سنا ده نو ته حساب ته وکړه څومره شو څلوېښت پلې سنا شوه دا فلانکي کوین لاندې پرته ده نو هغه پلور هغه پلور سره اوسېدلی او پلور نه خبرې وېدلې وي نو هغه ځای کې چې ډېر تپوس وکړو چې زه د کومې ځای کې اوبه د پیسې پرتې دي سل دیناره دې کې برکات شته که برکات ورکې نه شته هغه کې برکات خو نه شته ورکې چرچک شو شخص دی چې خوب مې کتله ده زه خو هغه ته چې وړه کنه هغه چې څنګه یو برکات لکه نشته به برکات ته پیسې خو کله داسې نه چې په غام یې ونه لګي په فساد یې ونه لګي په مصیبات یې ونه لړي چې وخت ګوره چې شتا کښتانه چې ګوره نه وته تر خپل نه وته کس نه دلته ورکی پیدا شي بیا شپې دمش په خوبه کتلو و چې تو خو سل روپې نه خوستلې سل دیناره اوس لاس دینار دغه چې مې لونی پرتلی کول نه نه رو اخلاص دوی بیا تاسو وکړو چې برکات شته که نشته ورکی چې برکات خو نشته ورکی خو لاس دیناره دی چې شپږ څه شته ته ویل هغه وی ته ویل چې بل پرون سل سل دیناره خطا کړو نن دې اوس نن لاس ما خطا کوا دا نه درومي ته کسه دې ته څو د برکات برکات لري دغه نه درومي هغه چې نه چې برکات لکه نه وي د پیسو کې به خیر نشته ده چې کله کله خیر پیسې سری په نقصان تمامېږي خو د پیسو خدای نه درځي چې خدای نه یې پوره دي هغه موت کې موت نقصان ده په دې شپې بیا خوب وکړو چې نن په تو دې پرې کې دي نور پته شوی چې مې لاندې په کون لاندې راخلا هغه ته چې برکات شته ورګي کنه شته دې کې برکات شته بازار ته ولاړو نه دا درې ښکار یې په هغه وته یګه مې دې دغه نه دی یو لولر ووته وغه دومره قیمتي لول و چې دا ټول عمر دغه شي باب شوی بل څه نه وړه ولا ته خپل نو سمته مو ته دا خبره کوله چې کوم سره دې مور په رضات کوي په مور په رضات ته بته خفانه وګوري په دنیا کې اخرت خپل ده په دنیا کې الله رب العالمین جل جلاله دته حال دې ذکر کوي چې دې د خپل وجود قدر وکړي خدای په دې قدردانو ملګر هغه باندې ګران دي هغه د څه چې مور پر عزت کوي د دغه وجود قدر کوي چې دغه وجود چې تنه غلره ذکر خو الله رب العالمین دا خو په دغه دوه لارو راغله مور پر پر لارې موت راغله دا دا موت نصیب شو دا د نه قدرې د مور پر نه قدرې کول د رسول خپل ژوندګي نه ځان قدرې کول دي نو مور پر دې ذات کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلو اشاره راول چې یا رسول الله بریدای صحابي دا ساده خبره نقل کوي چې زه نو واستو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره راول چې یا رسول الله مور می دوا فرسخه دوا فرسخه ان مراد یو فرسخه د مخکینه ویلو من دا اوس ویلنه مخکینه درې منزله شپږ منزله دا مور دغه مر خوسي دا شپږ میله په دغه مټ مې دغه دا د اوس میله کیلومتر نه بل میټر نه هغه د ستر غز ده ستر میل ده هغه په دغه مټ منزله ولې و او داسې ګرمي وه چې که تو د ما غوښه ټوکړه المیر سترګې ته یشي وه هغه ورته شوې وه وریته به شوې وه دا ما په دغې ګرمۍ کې ځاس ته څخه راوړې ده اوس ما ما ما د مور حق ادا کړو قدم یې نه کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې دا یو ځل نه تو یو ځل داسې وایي چې تو هغې چې تو سره په لکاو احسان نه کړی دي هغه لا کوه احسان نو کې د تو احسان نه بدل شو شو نور ته باندې پوتې دي دې مور پلار قدر کوي عزت کوي دغه په دغه یاد کې الله رب العالمین جل جلاله مشتترغیب کړل چې تاسو حقونه ادا کړئ چا حق ادا کړئ فرمی فرمی چې ګوره ته دې مور پلار حق ادا کړه اوس احسان وکړه او بذل قربا او شدار سره وکړه ولیتاما یتیمون سره من رحم وکا تو ته الله رب العالمین په شی در کی مول در کو دولت در کو تو مې احسان وکو داسې ما کوا چې میم زرما ټول امام بوله پښتو کې چې میم زرما ټول امام داسې نه دا وګوره پوښي سلام وړه چې ته یتیم وي چې ته مسکین وي چې ته فقیر وي هغه ته وکوا داسې ما کوه چې دا پیسې دي دوې پیسې دي کله راوړي دا به زه بل چا ته به ویل کې پوښته ده چې بانک کې به کېږدم چې چا ته به ویل کې وینه به دوی جوړې شي نه یو سره احسان وکړه مسکینانو سره احسان وکړه والجار ذي القربى او قريبي هم سياسره رشدور دوا قسم دي رشدور داغه چې هغه ته په کور کې وسرای ورور دې دا نږدې نږدې خپل کې وسه بیا ماس کې مو دیوال دا هم نه دیوال هغه ته پرستی ده ځکه چې ورور دې دا چې دار دې دا او دویم څه دا کې هغه ته پرستی ده هم دې کور پرې نږدې ده او ورور دې ده دویم داسې پرستی ده چې ورور خو دې نه ده خو هغه ته کور پرې نږدې کور ده یا ته پټي پرې پټا پټا نږدې ده خو داسې ما شوه چې خپل پټي نه ښار وړوي او پټي کې او پټي کې سري داسې ما شوه چې دا نه لګیا وي ته بریدونه وروي چې دا اوس مو په روسي دا اوس کوه او تکلیف یې رسوا نو دا یو پټای په شریک ده قریب ده تونه کور بیل ده ورور دې نه دی ته خو دلته کې پټي کې ته سره برید په برید باندې ده هغه یې ته پړوسي ده او یو پړوسي هغه ده چې ته یې ته نه ورور ده نه یې تره زما ده نه دې رشته دار ده خو ته په نږدې کور خپله کې کور باندې وویشته لکه خلک د د کوم خلک کله کور نه بار وځي موږ کور موږ بار کې نه کور بار نه غلي کوله او شرکې ولې مشته دي هغه موږ پړوسیان دي دلته غلي چې مخدري موږ پړوسي ده دغه دا دا یو څه په دته پرسی یې دته دا پرسی ده دته پرسی په څیر دا امر هغه دې سره سره سره دې ټول ټول په ټول خپل خپل کې پرسیون یو دغه پرسیون به ته فکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی چې والله یو قسم چې کوم سره هغه سره مؤمن نه ده هغه سره مؤمن نه ده چې کوم سره خپل په مړې چې دنه د خپل پروسی د تکلیف نه په امن کې نه ده کور کې ډیپلیکاټ لګواله لګتا ناسونه پوری خود ما تیزی وروي چا غریب څه ده وینا خوب نشي کوله ته ته وایي ناسونه خو باندې کوي چې خود ته هو ته مو دې ناتون نه منې کې ته ناتون نه منې کې خو مو خوب نه ما ما وسکم کور کې ونه ده چم یې ولی یغه چم یې کو ته درمي دا چې دیوال دی وکړلو چې غیر مې ټول کور سیر دی ګمان کړل نو تکلیف ما لري کو خپل سیته دا ته پولیسي ور کول دي یا په عمل باندې یا په خلی باندې یغه عزت ته فکر کوا کور ته فکر کوا دې ته فکر کوا چې څوک ته دا څوک به دې ونه رسوي څوک تکلیف نه ورسوي دا ټول ته مونږه حقونه دي ته مونږه حق ده کله خپل دی ورور پر سي دا غدوا کو نه شو کته بل پر سي دا ته ملي حق شته ته پر سي دا صاحبي بالجنب او توسه کینستون کې چې ګیدون کې دا ته ملي حق ده توسه نوستا په ګوډي کې روانه په سټ کې سره نوستا دا ته ملي حق شته دا څنګه چې په تلې په سټ کې دوه ولا زه مخکې راغلی هغه په تندې کې نه ولا څنګه یې ما کې نه هغه تو سره په کریاوې کړی دا په ټرک کې بس کې سپور دا هغه ته تو سیټ کې مرګره دا نو ته سیټ ته زوی ته خپل پرا پرې دا اته تکلیف د تو پر څه وشي پر څه یا په ټرک کې درای خپل کې نږدې دي کومري مدي هغه ته پړسي دا اوس یا ته مرګره چې کې هغه چې چې سره غایت او ملګری ده غایت او پرستی ده هغه سبب ته فکر کوي هغه سبب ته شاو یا ساتي چې سلوک وکړي چې څوک پاتې شو ټول ډول ورکی ابن السبيل مسافر ده کور کې پیسې سره شته دي دولار شته ده سره خو مسافر خو ضرورتونه یې کنه یا کپڑا نه وي یا بيزو نه وي یا بزر جرخ تک کړي یا پیسې ختم شي هغه ځکه چې دا خو چې نږدې زوی ده دوه سوه روپۍ جوب کې وچولې هغه داسې لرې زوی باندې وویشتو چې تلو دوه سوه روپۍ دغه لیانې کې ختم شوې سره کور کې سره پیسې شته دي خو اوس سره پیسې نشته دي فلحال باندې یې دمه دا ته وکړه دغه احسان وکړه وما ملکت ايمانكم او د خپل غلامانو سره خپل خدمانو سره شګه سره وسیده ځنه خلدا چې خدمان غني چې ته به شي کړه سدي دغه ځناور دي عزت نه کوي خادم داسې غنا نه کړ خپل رور وړي کا رور غني غنا یره دې کړه چې ته د تونه چې کله ته خادم تونه لوړ لو دا ته مزدور چې دغه ته تر قیامت پورې ته چې څوک ته غم دا غم دا ته ملګری ته ته سره ملګرتیا پوتی شي ځکه چې ته وخت شر شر ستلوي کني ته داسې ما کوه چې خادم تکاره په حاکی چرګه ته په حاکی بیا غت ته سبق کې دی او خپل چرګه ته لګیا شي ټیک دا کته هول منا ول ما وی سوي خو چې په خلی دا زرګه دغه نه ویر کړ په واد وی لوکنه غنه ویر کړ خو یې مون سره شزو لوکوي چې کوم سره طالبان سره څه سلوک کوي الله رب العالمین جل جلاله خفه کوي نو محترمو تاسو ته دا خبره وکړه چې دا دین دی حقوق دی اداګه نام ده دین دی حقوق دی اداګه نام ده د تمام تمام د تمام د جنور حق شته ده تمام دی د خپل حق شته تو مجھے پردی حقشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی چی قیمت کی بھی اسرار روشی رسب ډیر ډیر نو اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو تاسو خور پر نه کنه پر نه خور مفلس دیوالا یا رسول الله موږ خو مفلس پیژنو چې څه پیسې نه وي څه دولت نه وي هغه ته موږ مفلس یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مفلس نه ده مفلس هغه ده چې په قیامت کې جلمنزلو خزانی سره غلي ډیر مزونه کړی نفلونه یې کړي وي تلاوتونه یې کړي وي ذکرونه یې کړي وي تبلیغونه یې کړي وي خلکو ته یوازې نصیحت کړی وي دا ټول شیونه هغه کړي وي او قبول شي هغه ټول دا نه چې قبول نه وي قبول وي ځکه خو وجود شته ده که نه چې کله که پریا کړی وه که خو به سره قبول نه وشي دا ټول شیونه یې راوړل خو قرضوي ډېر دي که یو سړي باندې شل لکه روپۍ جوب کې سره پرتي وي خو لس کړو رپو قرضاوي دو غریب دکه مور ده تاسو څه ته دو غریب دکه مور ده غریب ده د ځای سره ده بغرونو غرونو باندې اعمار شتاري خو چاته د خپل په الکه شوره ولې ده پیغوري وته کړه هغه ته ویل ورته چې الله په تخمو ته پیغور کړو بل تر هغه د چې رب العالمین ته هم په غیبت کړو یې مو عزت خراب کړو بل تر هغه چې الله متچپیر کړی او بلا وجه والے وو اس بنا وکړي ګنا منا وکړي روړي هغه جوړو زوی دا ارڅ ګټه کوي هغه د دې چې کوم کزوړي دي د ټول ته روش نو الله راځي کې خو پسې شتان دي هغه به الله رب العالمین به ته چې وزن تقبله خپل پلار دی وګټه خپل ورور دی وګټه هغه هغه نه مړول خدای ولا کې څه ده بیا یې مړ کړل دا د مدي محق ده ټول د حق دور برغلی الله رب العالمین جل جلاله ته وایي چې اوس خپل اسلام سره ګولې پیر وچه مخکې خو نکاح یې سره نکاح ختم شي اوس د خپل ګونی مرخپله په د پساره ورچوي نو هر څوک ورسي یې خپل مقدار مطابق ګناهونه په دمن ویل شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمي چې ډېر مول رغلو وطن نه مسافر و رغلو مسافر و ډېر مول رغلو و ډېر غریب روان شو مفلس شو جهنم ته روان ده مفلس دا مفلس تا نو محترم وو د حق د پردي حق نه ځان وساته پردي چا چا په خبر نه ځان حق وساته غیبت نه ځان وسته د چا حق ته ما غلیږي د چا حق ما خو وای چا قرضا دیر کا چا د سیمای چې موري غنیمت مندو چا د چا ته ته مې پلور حق ده ته نو پلور متري واقعي سبوت چې یا الله د مو حق نه ودا کړه مور ته مې دوا کوي پلوسی به چې ګیری چې الله زنه وره موږ را پښې موږ باندې حق دو لګیا او پښې زه په مې مهرباني نه کوله مې مو حق هغه حق متنه کولو مو عزت ته کتلې دي مو په خبرې کړې دي دا ټول حقونو ثبوت حساب شته نو شور انسان هغه چې نن دې اول دې الله حق ادا کی چې الله حق صاحب پرشتیا ودا کولو باندې راغله لوی ځلې هغه به مخلوق حق هم ادا کول شي چې هغه الله رب العالمین یو غني او دغه بندګۍ ته سر ته سر چیټ کی چې بده به الله بندگی کوم به الله بندگی ته چا څو کوم کړل دا هغه منا هغه منا بیا ته کامیابی د مولا فقه څلور شي دي چې قیدونه علاوه فقه دې کولو نه کولو ولا هدايا دا هدايا دوا جلد دا په وال جلد کې دوی سيري او په دویم جلد کې دوی سيري څو شي څلورې سي شي ایوای سا عبادت دا د درې سي دي معاملات دي او موږ په عبادت کې دومره چوس چلاو کیو چې وړې وړې خبرې من دي موږ دومره ختاو چې را بيدا مستحب دا که بيدا نه دا بيدا دا دا په جګړې دي په خبره ده خو غټ غټ حرام کو په و حرام ته موږ خیال نشته څنګه دا غاښ نه درشته خوشالي اړي خبري تاسو نشته سات چرته تاسو کوي شرع په دا المنځک کې دا تحیات کې میدان لختي کړی دا ټیک دا غټ پولیس تاسو کوي دا هم ښه خبره ده خو ته دا تاسو کړه چې فلانکي ځای کې مې پیسې ورکړې دي صاحبه دا حرامې دي که حلالې دي چې درې سوه ملونه ته ته وایي چې حرامې دي یې ته وایي جایز دي هغه که نه وي جایز دي وګوره که نه هغې کې ته پیسو ته دې ورناوې هغه یو مولا چې ته وایي پوه شي که نه بیا هغه جایز شوې چې سل ملونې ته بیا هغه نه جایز شولې خو چې به کله د عباداتو ټایم وي تریخی وی شل شل دې ته یی چې شلې کوا یی ته چې اتې کوا کله یې نه کوي چې اتې کوا نو نو ترې مولا باندې نه ترې ته څه د خپل نفس باندې فاتو نفل اتو راکوتو کې ته فائدہ را څه د تریخو کې هغه کې هغه مولا باندې چې تاسو نه پیدا کوي او چې کوم ځای کې بل مولا چې کله پوهې چې کله پوهېږي چې پیسو معامله ده د هغه ملا مني چې هغه دې چې دا جایز دي کوه بانک کې داخله وه بانکي کې داخله وه هغه ځکه مني چې هغه کې ته پیسو ورپسته یا نو مولا د وجه دا چې مولا کې نن د مولا دی الله العالمین حکم ته غوړ نه دی شي ته ګوره چې حلال ته دي حرام ته دي درې فکر درې درې حصے درې حصے معاملات دي ته مونږ شدي حق ده چې ادا کوي کنه ادا کوي څه کلی کې چې کله خزر راولي خوش یې چې خدای کوي مزوره مې موندله مزه ته مو پی انځارې هغه ته په کور ته چې ویلي خو ته راځي ما یا ته چې مو لور ده ته کولی چې ودی چې ته لور وي ته دا خان در کوي چې مو لور ده چې سره په تکلیف کې وي هغه ته څوک زیاري کوي هغه ته خلک غرونه کوي نو کله کله څه شي دا دا دا دوه دی خپل نزور حق نه ادا کوي نور نه مزور جوړ کړه نور څه کوي نزور کله کله پلیت وي هغه څه کوي هغه یې چې د ورځوانه ده دا یې پلور نه خپل مور نه کاټ کړ چې دا په دې مور پوښتنه شي چې سره دې مو کوته لري چې مور ته څه ویل کېږي دغه حق د حق وای د شذ په ځان پوي کی د زور په ځان پوي په دې پوي کی چې کله مو زینه د مو چشتن نه د مو خپاش ولا ټیک ده په مو حق نشته ده خو په زوی حق تا کنه نشته په زوی حق تا کنه نشته که زینه مو خپاش ولا دغه ځوا به شیزی مخ نشي کتله چې شیزی مخ نشي کتله نو زه سره دی رایم زه به شي مخ مخ نه کس خبرې پوه شئ شز دی پوه په کور ده خوش ته په کور ده چې نشان یې سره وګڼي خوش ته په کور ده چې د نشان دې نه لونو غني وګڼي او لونو ته په کور ده نه رجاندو ته چې د خوشي د خپل مور غلي وګڼي او د دې په چې دا وګڼي چې کله مو د مو چشتن نه مو مور خوشاله شوله مو چشتن ته بعد واغونی کوي دې به زندگی شایي دې به رزق شایي نو دې څخه د چشتن مې رزق شایي خو دې د مو چشتن سره مو به ساري شایي او که به چشتن مې رزق خراب شوله هغه فقیر شولو هغه خاص شولو هغه ذلیل شولو خو زه دغه څه نه کنه زه به ساز دی لوم نو کوشش کوي په خبره پوه شئ هر څوک د خپل حق و پیژنې په خپل حق و درېږي ان شاء الله کومه د حقوقو په ذریعہ وکړه چې موږ معاشره به داسې خستاوي داسې خوندوره وي څنګه خوند کوي چې وړي کورو یې چې دا مشر رول د پلور غني عزت بګو او مشر رول یې داسې خپه داسې تفکر کوي چې را پوه دا وړي کورو چې کوم دا بیمار نه وي رنځور نه وي داسې غامې کوي چې زینه جوړ غام کوي دا کور به څنګه دا کور جنت کو جنت تک جنت نه ده مور یې نجور یې چې دا مې مور ده هغه مور مې لري پرتا ده هغه خپل څوکتاري دې مخ مې څوکتانه دي دې مخ به ځای ذات کوم کسي ګوره کور دې تو کور جوړ شو په دغه دین کې ټول خیر ده خو ولا چې موږ په دشتو دین باندې روشو د ټوکی ټوکی نه کوي سره خپل کې په خبرې پوه شئ نو دین څه ده د حقوق ادا کېږي نه مالا چې زموږ تاسو حقونه ادا کوي ښځه چې ستنه حق ادا کوي سم ښځه حق ادا کوي نور دي خوش ادا حق ادا کوي خوش نور ادا حق ادا کوي ټول تاسو موږ به کورونو کې به جنات وي ان شاء الله جوړ کې به جنات وي او دا ان شاء الله دا جنات موږ ستر سي اکثر جنات تر سي د مر نه بعد الله موږ ټول جنات یان شي نو اخر څه خپل ځان خپل سیور کې ویل نو دغه جامع شان مطابق چا ځای جاتې ته پرا کې